نو بعض علماء لیکلي الله ما ساوي وایي چې سړی چې کافور خو غیر لذیذ دي او که دنیا کې کافور سکه نه دا خو ضررناک دي نو اصل کې تشبیه په کافور کې سره ورکا یعنی سپینواله د شراب د کافور غونتی نو بوند لکه د کافور غونتی ما تشبیه ورکا داغه پس کې داغه په سپینوالي او داغه په بوی کې کان مزاجها چې د ګډ شي د دې سره کافور کافور وای کافور څه شی دی عین یشرب بها عینا دا وچنرا یشرب بها عباد الله سکیبا د دین بندگان د الله یشرب بها سکیبا د دین بندگان د الله د دین بند الله بندگان سکی ويطعمون الطعام ورکوي دی طعام على حبه سره د محبت د الله نه یا سره د محبت د طعام نه مسکینا غریب تا او یتیما یتیم تا او اسیرا او کېدی تا او کېدی که کافر او که مشرک وي طعام ورکول ورته ډېر لوی ثواب دی که کافر دی او که مشرک دی او که مؤمن دی خو چې قیدی دی نو هغه ته طعام ورکول اجر او ثواب دی انما نطعمکم لوجه الله دیو یقینا طعام درکو من تاسو ته دفاره درزا د الله د پاره د مخ د الله چې موږ ته د الله دیدار ملاو شي لا نريد منکم اراده نلرو موږ تاسو نه جزاء ان سبدلی ولا شکورا او ندا چې تاسو زموږ شکریا ادا کړئ خلق وړاندې زموږ شکریا ادا کړئ تر تازگی په مخونو کې وسرور او خوشحالی په زړونو کې وجزاهم بما صبروا او بدل ورکا الله دوی ته سبب دا چې صبر کړو جنتن د جنت و حریر او درخمو متقین فی علی الارائک تکیا وهم چې دوی په دې کې علی الارائک په تختونو پالنګونو لا يرون فیها شمسا ندوی لنی پدی که نور ولا زمهریرا هغه خادمان چې هغه شراب راړي نغله په پته چې د دمر تګي ده دمر ول د ضرورت ته بس دروها انداز کړی وي دا شراب د دای د اعمال سره تقدیر په انداز کولو سره ایله په پته چې دا دمر درجه والے د دمر قیمتي شراب پکار دي دانه چې ارچا شراب دی غنی او شانتی لا خادمان لو پته جره د خدا سے میر کمال لی نو چا اعمال چوچتی نو داغا شراب د لذیذ وی او چا عمل چې کتای نو داغا شراب بکتای وقدروها قدروها تقدیرا انداز کړی دی د لرد اعمال د دې سره تقدیرا په انداز کولو سره ويسقون فيها كاسا الله وی ان هاذا کان لکم جزاء یقینا دا تاسو لپاره بدله ده وکان سعیکم مشکورا او هغه کوشش تاسو چې تاسو دنیا کې کړی مشکورا مقبول او منظور زما پنځ ان نحن نزلنا یقینا موږ را لېږلې علیک القرآن پتاون قرآن تنزیلا پر لېږلې سره